بسم الله سوره نازعات مکی صورت ده په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې یو کم اسیایم نزول کې رسو د سوره النبأ نه یو دا اول سورته هغه مخکینی ده اثبات د قیامت ربط او مناسبت مخکې وی جدای براشي دلته زورنه منکر د قیامت او اثبات کوي د قیامت په ذکر د مثال او د شواهد سره دا ولي ذکر قیامت د عقل باندې نه معلومیږي نو شواهد او امثله پیش کړي والنازعات مراد دنا ملائکه غرقا دا مفعول مطلق من غیر لفظه د نازعات لپاره او شاهد دی هغه وستون کې فرشتي روحونه د کافرانو لره غرقا په سختۍ سره او دیني قیامت راځو ولري والناشطات او شاهد دي هغه روح وستون کی فرشتي نشتن د مؤمنانو روحونه نشتن په نرمۍ سره ناشطات شاهد دي هغه نرمي کون کی فرشتي روحونه د مؤمنانو نشتن په دروي کولم والصالحات او مشاهد دي هغه فرشتي نیغ رواني حکم د الله ته یا د الله په حکم سبحان نیغ روانې دل خلاف کوي د الله چې الله ورته سامر کوي حق کوي چې حق نه یې خبر و چور سوال ته څه نه غواړي فالسابقات مشاهد دي هغه فرشتي مخکې کیدون کی سبقا په مخکې کیدلو د الله حکم ته ټول شاهد دي په دې چې ته حق پرس پیغمبري قیامت راتلو ده تاسو رچا زیاتې کړې ته بل جواب دده الرادفه دویمه دویمه شپېلې باندې نو زړونه به په دا ورځ باندې واجفتون پریشان او سترګې سترګې وې په دا ورځ باندې خاشیتون کړوږي یې خاوندان د سترګو بسی سترګې به باد او وی بدیو آیا مونږه واپس شو فل حافره خپل کورونو ته دا اوس کور دی یا زوړ حال خپل ته یا اور ته آی چې شو موږ آی موږ واپس شو خپل کورونو ته یا زوړ حال ته کله چې شو موږ اډو کې نخره زاړه چوری چوری وای دی دا ایزن فدا وخت دا واپسی دا خاسرتون د تاوان لوی د تاوان واپسی یقینا دا وی دا پورته کول د خلکو زجرت واحده جړه پیو زمکه جوجره پیګار سبا کوو ناګه دی وی بالساهره په مقدس مکین هل دا حدیث موسی سمت شو عربت و مناسبتی معلومی گی مطلب یې څه دلیل نقلی پیش کړي په اثبات د قیامت دا شواهد موسی دا خبر کړي او قوم نه منل موسی دا خبر کړي او قوم نه منل انکار د قیامت نه کوي خبر باندې کوش انکار د قیامت نه کوي آیا راغلی تا ته خبر د موسی کله چې ربکم لالا پالون کې مستاسی بلند روټي کپڑا مکان د نندر کو اسلامي مساوات دروغ یو نه ویل اسلامي مساوات اسلام کې څه شي مساوات د اخیری د دین مساوات او نو چې الله چې رسول کړي په خپل برخو دي صبر وکړي وړ ډیر ښه سره یو هغه راغلی و اسلامي مساوات روټي کپڑا مکان ساری به کې سری یو کنه تور لرګي راوړي او کله کله سره غرګي چولې نو غرګي کاڼي مانی شاته کې فائدہ نه ده ها کله معلوم چې جوړ کړم تا کاڼي شته کله چې راشي قامت الکبرى هغه مصیبت لوی ته خو يرون کې هغه چاله چې یریږي د الله نه یا د قیامت نه تب وی چې دیو کله ویني دا قیامت نو درنګ نه دې تیر کړي مگر ما ذکر او یا غرما یا زها صاحبین غرما تب چې لږه دې کې تیر کړي نه نه ډېر ډېر